محترم مولوي صاحب د محمد علي ولسوالۍ اوسېدونکی طالب العلم حمیدالله دولتزی لیکي چې یوه سودخور د سود په روپیو ځمکه واخیستله او هغه سودخور مړ شو او ځمکه یې زامنو ته پاتې شوه د دې ځمکې له حاصلاتو څخه یې زامن عسر یا زکات ورکوي آیا دا عسر او زکات روا دی ثواب لري او که نه هسې تا وایي چې هغه علم او هغه ذات بیا ورسره بدلېږي لکې صدقة ولنا هدیه دا حکم د شریعت مقدسه دی چې دغه ملک بدل شي هغه عین حکم د بدل لري نو اوس ځامنان د ده مکلف دي هغه مځکه د دوی ده څوک نه شوای کولی چې د دوی څه ضبط کړي چې ستاسو پلار سود کاوه پیسې د سود حاصلې کړې وې دا د سود په روپو باندې مځکه رانیولې ده اوس به نو دا ځکه یا د بیت المال وي یا د نورو مسکنانو ته ورکول حضراتو داسې نشي کېدای دا هم ځکه د زامنانو ده د بې ورثو ده پلار چې په هره ذریعه هغه پیسې ګټلې دي بیا یې په مځکه باندې ورکړي دي نن چې هغه مړ دي مځکه وارثانو ته پاتې شوه پر بې وارثانو باندې هم زکات شته هم حشر شته دا معنا د مځکې دپاره هغه حشر دي تر دې کومه مثلا هغوی ته روح جزا نه راځي والسلام.